مصنف رحمه الله په اول وهو اعطاء الحروف حقا کې تعریف د تجوید کو بیا ورپسې در تک کمال د تجوید خولو اوس دې شعر کې د قاری کمال در تک چې تاسو له پته چې قاریم کله کله څه شي کوي کمالاتي بګه ها مکملا پدا سے حال کې چې پورا کون کې دا قاری سے تجوید لره من غیر ما تکلفی بغیر د څه تکلف او بناوټ نه ها تکلف دې ته وایي چې تجوید دې کړه نه خو چې ته دې اوریدلې د کاری نه اکل خپل وخت یو غوګل ورسه او کله بل ورسه دا لوبي نه دي تاسو نه دي دله تکلف وي ها تکلف دله نه وي دا قاریان چې تلاوتونه کوي ای خو ماشاء الله متقنین یو قاری چې میدان د تلاوت دروزي او بیا عالم کې هغه تلاوتونه نشر کوي دا او تکلف تعالی تکلف د کاری چی نن سبا یو سړی غر نه راټوب کی یا چت له ټوب کی یا چت نه راټوب کی نو چې چاله چل نه ورته وي او ګران کار د چت نه راټوب کو هغه چل زده کړې زکه آسان دی هغه نه دا معنا نه ده چې سړی ویر دا خډیر ګران کار دی چې په کومه طریقه قران وای نو بس تکلف شو ځکه تکلف دی لوي چې ګرانه دی کا تعالی تکلف کاری ځکه ته په عمر کې د چتنه سم قران ویل او نه دی اوریدل بعضی امی سره براشي امی هغه چاته وای د امام ابن الجزري د قول مطابق چې قران غلط و اگر که مولای هغه قاری زبله طریقه خای یاره که تاسو دا دومره پکې نشته دا تاسو چې څنګه وایي اجه کوم پکېشتا خو څه به تنه شوی نه غیر وته بحرومي تکلف دا هغه سړی کوي چې هغه ابتدایي کس ته نشي ویلې نو بس تکلف ته کیږي اوس قاری صاحب وای الحمد لله رب العالمین هغه دې کې تکلیف شته خکه امی سړی لوي دا وایا هغه به اول وای الحمد بیا چې ولدا ټکی وای الحمد بیا به ته ها جوړای او بیا به چې الحمد دا اوس تکلف دی دا غره قران نه دی خو د اوس مجبوری د شر نه شروع کړي څور سره وکړو بل بو تکلف ته تکلف ته څنګه ته تکلف ته راشه تی وای نو بیا ګورا ها چې نه چې ویل نو کته دا څه وینو کې دې چې بیا څه شي تجدید لزوم پکې راشي تعالی تکلف ته موږ له تکلف نشته کته ته زما شکل زما आवाज زما تلاوت تکلف کاری معلومه دا شته نه شي ویلې کته ځانو کړو لته به دغه شان وي نو بعض خلک د کاری تلاوت له تکلف څخه وي چې خپل ویلې نشي ستا بې تکلف تلاوت د وجه نه خو علما کرامو دا قواعد جوړ کړي چې ته بې تکلف تلاوت کوي چې څه دې پکې وي او یقینا چې تکلیف پکې نه لته اوسه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین خیر نستعين ها اجلاله پکې आवाज هم خوب کو نو دا دوه نقصانات شول بیا ها مکملا من غیر ما تکلفی قاری به دا تجوید په داسې حال کې چې کاملې طریقې سره به دا تجوید ادا کوي بغیر د تکلف او بناوټ نه باللطف په نرمۍ سره به ادا کوي لطافت سره به ادا کوي فن نطق په ویلو کې بلا تعسفي بغیر د تکلف نه تعسف او تکلف یو شو بغیر د بیلارې کې دونه ګورا په تلاوت کې افراد او تفرید دواړه منع دي نه به پکې زیاته کې او نه به پکې کمې کې یو ترتیل له رو رو قران ویل الله کتاب دې کنه دې لتقرأه على الناس على مكث په دمه دمه بوي او د ټول علماو اتفاقی فیصله چې ترتیب سره ویل بهتر دي صحیح ده په زر زر د قران وی دا غلط غلطی ده اے دا قران د الله خبرې دي کنه دي د بنی آدم سره الله کلام ده کنه دي نو چې د الله کلام دی او ته خلکو ته نقل کې په دې طریقه ته چې خپل خبره چاته کې راشه کنه یو خبره د لکه ما سره خو بیګا یو پات شوی ها څنګه چلو بیګا چې زاس الله مول کا نقل کار به درګه بند کمه درګه بلل محمد ټول درز आवाज شي په څنګه به ابدل به مړه خو دې چرته په سم لار کله غرور وای چې زه به پوجم دا سو وې مال غو دې مازغره وېستل دا پښتو دا څه شي دي ستا پښتو کې دا بد غړل شي کنه قرآن چې دا سه نو څوک به کیسه شي شي نو کاریانو نمونه دي کنه کم کاری اتیس چې وای څه چرته خوګ نشي مخ سور شي او مړی کې رګونه راوځي تندي کې نخې جوړې شي تندي کې بعد زاړی او کاول نه نخې جوړي کپوې نشته ګور یو عادت ته ورته تکلف وې تاسو کوم درنه دې تکلف ویل شي نشته تکلف صرف دې ځای ته نه وایي چې دې یو سړي مخ بدل شو ته وې تکلف ته سچ خوراک کې تاسو څنګه شي کړی وای کنه او چې چا سره خان دې څنګه شي کړی چې جاړې بیا دې څنګه شي کړی او چې وته بیا د څنګه شکل دي الله دې رحم وکړي نو ښا په خوب کې شکل بدليږي په خوراک کې بدليږي په خندا کې بدليږي په جړا کې بدليږي او قران کې باندې بدليږي قران کې جزا غیا غشار به تلاوت سره خشوع راشي نو د خشوع سره سړی کې عاجزی راشي عاجزی سره کله کیفیت د سړی بدل شو الله تعالی عاجزی کوي کنه جاړي په تلاوت کې مثلا یریږي د الله نه نو موږ به وسو وایو الله د پیغمبر تلاوت چې کله به تلاوت کولو او دارنګ صحابه کرامو نو د اغوی د اوازونه بداسي او سینو اوازونه لکه کټوي چې فوټ کیږي نو ته وایې چې د کټوي د فوټ کېدو په شان اوازي د جړه کیفیت د مخ بسې کیفیت د رګونو به سي په خبره پوه نه شي دغه سيزونه صرف علامات دي په دې خبره چې وسړې ودا سي تلاوت نه کوي چې ځان له بزور رګونه روباسي او ځان ته دا سزور ورکړي چې مخ ته تکسور شو په اداي اثر غورځېدو خبر باندې پوه نه شي په اداي سو غورځېدو اثر غورځېدو اوس د یو سړی بعد سړی صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یو دمر دمر رګي روزي بای زړی رګونه اول نه روتی نو موږ ولوایو چې ته پیدا د تکلف دوباره نه تکلف دی ته ویل کیږي چې تلاوت دی د طبیعت سلیمه نه اوته او د اغه د پاره علامت دا ده د تکلف د پاره علامت دا ده چې مخامخ ستا په حالت کې بم تبدیلی راشي په زور د بزان کې تبدیلی راوسته هڅه خود تلاوت د وجنه تبدیلی خامخا راځي قاری زه ان شي کوله تلاوت نو غوي چې تلاوت نشم کوله دا بل به عمران نه کوي حرام دي چالي کلی دي ابن بتو تاسو ابن کلی چې حرام دي حرام دي چې قران په خو غواز وي په خو غواز قران حرام دي نه نه نه نه نه په خو غواز قران حرام نه دي لکه زه تا ته وام دا قران به په تجوید سره وي خو تجوید به زده کې نه دا عقل دی قران کې به د نحوی او د صرف خیال ساتي خو نحو او صرف براخله نه دا عقل دی موږ به کې خو او دس بنه کې دا عقل دی اواز په خوږ اواز قران ویل دا مستحبه طریقه ده خو غره دا چې کوم نن سبا دا د اوازونو علمونه دي د ته بنځ دي کېږي نه دا څه عقل دی دا ډېره اوږده موضوع ده او زه پکې څه وردن نشم بس یو خو زموږ دا دا ټیم چې څومره موږ وایو مختصر شي نو دومره هغه موږ نه ټیم زیات واخلي چټ پکې را بیان راشي مکملا من غیر ما تکلفی باللطف فی النطق بلا تعسفی افراط او تفرید په پکې نه کې ها او د امام حمزه قول در تمخ کې تیرو بیا بیا ویلو د ضرورت نشته باللطف شیخ زکریا صاحب ذکر کړی باللفظ فی النطق باللفظ فی النطق خو مولا علی القاری صاحب ذکر کړی فلا وجه لصحتها دا خبره صحیح نه دا غټه کوم کړی دا دا مکملن هم ویل شي مکملن هم ویل شي که مکملن چې نو معنا به دا شي کامل کون کې دا کاری سه او که مکملن شي نو معنا دا ده دا کم الفاظ چې ادا کیږي دا به کامل طریقې سره ادا کیږي په خبره باندې پوه شوي کنه مشک د انسان دی بفکه بفمه په خپل خلی سره تدریب الفک ویل ملحق ها فک خلی دا وای نو تدریب مشک ته وای کنه اے علامه جزری صاحب په دې شعر کې د مجود جوړېدو طریقه در تخای چې تب قاری څنګه جوړېږي چې د خلی مشک کې ادا کې استاد درته وای دا حرف سل پیری واړه وته اړه زر پیری واړه وته اړه وليس بينه وبين تر د تجوید پرې خودل دادی چې د جبه مشق نه کې ا د تجوید کول دادی چې د جبه مشق کې خود استاد د منلو لاندې لاندې دا نه چې ته کتاب ته کولاو کړې ته راشه کنه د تجوید کتاب می پیدا کړې دې کې خوې شونډې په بواو کې ګول کې عجیب بد جبې د منځ نه ادا کیږي په دې باندې سړی نه مجوید نه جوړیږي د جبې مشق بکې خو د استاد د سم مطابق د استاد د د نظر لاندې او د استاد د د طریقې د خودلو لاندې ما تر آیات کې المفید به مقام وایو ها د شیخ عبد الباسط صاحب رحمه الله په تلاوت د ټول دنیا اجماع ده چې صحیح تلاوت یې دی دا هغه د ویډیو تلاوتونه وګوره لاس دومره خوځي رګونه دومره روتي او کیفیت بالکل د مخ څه شوی بدل شوی نو صرف په دغه نه دا باز خلکو چې ذکر دي دا صرف خلک کوئی دا رګونه نو پرسیږي او دا چروچی ټیک ده دا اله چې په ادا اثر غورځي چې په ادا اثر نه غورځیدل کنه که صرف دغه نو بیا د شیخ عبد الباسط د تلاوتونه هم صحیح نه لکه هغه هر تلاوت کې څه کوي وګونو باندې بلکې پستر ګلاس کیږي شیخ منشاوی وګوره هغه لاسونو لخلو وړي ها چې ته د خپل استاد نه قران سکه اوري او هغه بیا بیا بیا وی بیا بیا وی بیا بیا ها دیو جنا ابو عمرو دانی سے بم وای ليس بين التجويد وتركه الا رياضه لمن تدبر بفقه الا ریاض تمرئ بفقی معنا بفهمه خو دې سره بس شیمی د استاد دیو جن مولا علی قاری سے القاری سے ذکر کړي وای دې سره سره با دانی چې تش کتابونه ګوري او اغه نه ادا کې دې سره سره به د استاد خبرو تم ته محتاج کیږي ها چې تجوید څه ته ویل کېږي د جبه مشق ته دا غي د پر قاعده ده تاسو هغه قاعده کې چې چا ډېر مشق کو دا غو حروف به ډېر ټیک شي نو چې چا لګ مشق کو نو حروف به سي صرف بس گزاره وکړي نه تاسو په دې باندې پوه شئ کنه دې ځای نه ابن الجزري د تجوید باب ختم کو ورپسې په باب استعمال الحروف کې بیا د مختلف حروف مختلف استعمال طریقه بدر تخی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین